الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واقع د اصحاب کهف په دې منځ کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته الله هدایت کوي هدایت پیغمبر علیه السلام ته کوي خو سبق زمونږ د پاره دی هغه دا دی چې الکه داسې مه وایې چې زه به سبا دا کار کوم ښه بلکل دا مه وایې سبا به زه دا کار کوم دا مه وایې په هیڅ یو صورت کې مه وایې تاسو له دا جایز نه دی ولې سبا ته کولی شي شوې به بیمار یم ما بل شپه سبق وکات وکات چې سوا به دا ځای وایو بیمار شوم نشم راتلی نو ته به زه دا کوم بنو ستا په خپل ځان ادبار شته علما وی د قرآن مجید دا دغه دی چې په اس یو حالت د حالاتو کې داسې مو وایې چې زه به آینده د پاره دا کار کوم په یو صورت کې وایې چې داسې وسره وایې چې انشاءالله سبا به دا کار کوم ان شاء الله یا آینده د پاره به دا کار کوم ان شاء الله استثناء کړه الله خو خو شو نو بیا به سبا دروغجن نه کا کار دیونه کنو ته به به الله به خو خنه ونه واقعا داسې شوی و تاسو ویلو کنه چې کافر را له رسول الله نه تپوس کوي په باره د اصحاب کهفو کې چې دا سوکو دا ذوالقرنین باره کې ته تپوس کوي چې دا سوکو او دریم چې دی د روح په باره کې ته تپوس کوي نو قریش ته رسول الله وای سبا راشد زبا درته اویم سبا راشه زه به درته وویم څو ورځې وحې بنده شوه څو ورځې وحې بنده شوه بنده وه بنده وه او دې خلکو دا پروپیګنډې شروع کړې چې دې کې حضرت جبریل راغی او دا صورت کهف راوړو ټیک د چې د دې درې خبرو بیان خو ته وشو خو رسول الله ته هدایت کوي چې بیا داسې موایا چې زه به آینده لپاره دا کار کوم په اس یو وخت کې موایې کوایې نو الا ان یشاء الله داسې چې کله الله خوښه وشي نو بس دقه جایز دی نور جایز نه دی ولا تقولن ګوره ولا تقولن کې د آخر کې نون نه دی دا شت چې په دې دې ته نون تاکیدې ثقیله وایي لشیئن په باره د یو شي کې انی فاعلن چې یقینا زه کوونکی یم ذالک د دې کار غدن سبا له داسې مه وایه چې زه به سبا له داسې کار کوم اوس او به کې ستا په ځان باندې اعتماد شته اس یو وخت دا ټکی به سره وایې په اس یو وخت او اوقاتو کې په هیڅ یو حالت کې داسې مو وایې یو حالت کې وایې چې ان شاء الله الا ان یشاء الله مگر په داسې حالت کې چې تو وې کده الله خوښ وشي الا ان یشاء الله مگر په داسې حالت کې چې تو وې کده الله خوښ وشي دا ډیر لازم دی چې ان شاء الله به وي زمونږ نه ارس ير دي ارس بلکې مونږ دا خلکو پورې خاندو چې څوک دا ان شاء الله وي ریاض راتوي د دیو دوست دی غټ کاروبار والا دی چرته لاور کې میټنګو د کارخانه سم مسله و نو د دوی هغه دوست چې دی هغه وار یو خبره کوي ان شاء الله ان شاء الله دا هغه کارخانې منیجر ورته وایي چې دا سر وخت ان شاء الله ان شاء الله وي غالبا هغه سړی بیا ډیر ښه سړی و هغه د کارخانې مالک و یا هغه منیجر ختم کړ چې تا ته د سړي صحیح خبره کوله او ته وایې چې دا ان شاء الله ولې وي ما وایي موږ نه دار څوک پاتې شوي دي چې څوک ان شاء الله وایو موږ د خندا راځي خ واسکر ربک یاد کا تخپل رب واسکر ربک یاد کا تخپل رب اذا نسیتا چې کله تا نه هیر شي مثلا تا نه خبره یې را شو ان شاء الله دی ونوي یې را سوا ودا کار کو خو ان شاء الله دی ونوي زر الله یاد که سبحان الله الحمد لله استغفر الله لا اله الا الله اتوب الیه دا دغه وای استغفار وایا توبه وباسه واسکر ربک یاد کته خپل رب اذا نسیت چې کله تا نه هیر شي دا چې دا ان شاء الله د نه هیر شي نو رب دغه که بیا د خیال دی دا علم تصوف والا سبل شان ترجمه ده دی کوي اگر چې عام خلک داسې نه کوي هغه د ذکر آداب بیانې د ذکر ذکر بسنګ کو دا نه چې لاس کې د تسبیح وي د تسبیح خلاف نیو تسبیح خشه دی خو څه تصوف والا وایي تصوف والا وی ذکر به داسې نه کوي چې الله لاس کې د تسبیح وي الکه دا کار وکړه مړه بیا تسبیح وي الکه دا کار وکړه علم تصوف والا وی د الله ذکر کوه خو هغه وخت کې کوه چې د زړه نه د هر څه ایر کې د زړه نه هر څه لرې کې زړه خالی کې او په خالی زړه باندې دغه یادې دا دغه هم دقه سی وی دا تاسو چې وته بزرګان او پیران وایي دی مراقبه کوي نو په دې مراقبو کې دی هم دقه سی وکي چیرې دغه سی سپین کپن می چولې دی او په قبر کې پروت ما او انتظار د دې د چوس بنکیر او منکر راځي نو ارسه د زړه نه بس دغی لري صرف یو الله بسی ناغوی هم دقه سی وی هغه به وی کنه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله چا ورته وی اسم اعظم څه شی دی اسم اعظم وته وی اسم اعظم دغه الله دی کنه خو به شرط ان تقول الله په دې شرط چې تعالی وی خو ولې سفی قلبک سوا زړه کې بل سنی واقعي که تاسو ګورئ سړی الله ته دعاګانې کوي دونه نه قبلیږي خو چې دا د هر طرف نه امید شي که نه هر سړی دله جواب درکړي او بیا وی الله نو بیا الله پاک قبلی نو هغوی وی واسکر ربک یاد که ته خپل رب خو دا نه چې په زړه کې د نور هر څه پراتي اذا نسیت چې کله ته هر څه هېر کې خیر مونږه غسنه کو مونږ دا وای واسکر ربک یاد کت خپل رب اذا نسیت شکل تا نهیر شي الک ان شاء الله دی نوې د نهیر شو زر یاد ک سبحان الله الحمدلله استغفر الله توب الی وقل اوایا عسى قریب ده ایه دیانی چې هدایت بو کی ما تربی رب زمان لاقرب یو دسی سیس ته چې هغه ډیر نږدې وي من هذا د دینه رشدا په فایده کې څه مطلب که دا مطلب یې والی چې ما نه که نن انشاءالله هیر شو زما رب چې دی نو هغه ډیر مهربانه دی ما نن توبه وویسته استغفر الله مې ووی لا اله الا الله مې ووی اتوب الیه می وی زما په الله باروسه ده چې په ان شاء الله کې څومره ثواب او الله به دا غینه مال زیات راکړي خیال نه دی لا دغه نه دی کله نه کله دا سړی مونږ هیر شو د نمونځ مونځ نه ير شو ایو بزرګ هغه نه مونځ د شپې پاسېدل نو ناغه به بیا همیشه ټول شپه مونږ کو د ماسوتن نه تر د سهار پورې شیطان وې توبه توبه بیا به ورته نه وې مچ مونږ کوه نو دقه سي چې تانه یو عمل پاتې شي او ته توبه وباسي استغفار وې سبحان الله الحمدلله وې نو په دې توبې او په دې سبحان الله او په استغفار به الله دونه ثوابونه درکړي چې دا عمل به دونه ثواب نو ان شاء الله کې خو ډېر لوی ثواب دی خو ته وایه چې زه استغفار او درس ویم نو عسا قریبه ده ایهدینې چې الله به هدایت وکړي ماته ربي رب زما لأقربه یو دسې کار ته چې هغه ډیر نږدې وي من هاذا د دین رشدن په هدایت او په فایده کې الله به مال د دین زیات اجر او ثواب راکړي بیا د خیال لري ځنې خلک بل شان وایي دا د اصحاب کهف سره مخلی اصحاب کهف په باره کې د رسول الله نه پوښتنه وشوه که ونه شوه رسول الله ولا جواب ورکه که ورې نه که دنیا حیران شو چې وای دا څومره لوی پیغمبر دی چې د یو سخت مسلې جواب ورکو دا خو سړیر لوی دلیل دی داغه د نبوت الله پیغمبر ته وایي چې زبا درته د خپل نبوت دسه دلایل درکم چې دا بدنیر شي خو درې سوه کاله په شمسي حساب باندې ښه دا تاسو نه وایي جنوري او پروري په دې حساب باندې درې سوه کاله خو دا جنوري پروري چې دی د دې ورځې زیاتي او د قمري کال ورځې هغه کمی محرم او سفر او دا اکابر وی چې درې سوه کاله تیر شي سل کاله تیر شي نو په سلو کالو کې چې قمری چې شمسی سل کالی نو قمری پکې سل زیاتیږي دا درې زیاتیږي درې څه زیاتېږي درې کاله نو هغه وي یو سل درې چې بیا دوه سوه کاله تېر شي شمسي نو قمري څه وي دوه سوه شپږ چې هغه درې سوه کاله تېر شي شمسي نو دا قمري دغه یي درې سوه نهه کاله نو وایي په شمسي حساب باندې درې درې سوه کاله خو په قمری حساب باندې چې زمونږ د مسلمانانو کم حساب دی نو هغه دا دی وزدادو تسعه هغوی زیات کړه نه دا نه په قمری کې زیات شو شمسی کې هماغه دغه وخه درې سوه و دوی به وی نه درې سوه نو دومره و بل به وی درې سوه نو دومره و قل الله ورته ووایه چې الله عالم ډیر ښه عالم دی بما په هغه مودا لبسو چې هغه تیر کړی و له خاص د الله د پاره دی غیب السماوات علم د پټو د اسمانونو والارض او د زمکه ابصر به سلیدون کې دی د الله واسمع او س اوریدون کې دی د هر څه دې ته سیعه د تعجب ویخه ما افعله او ما افعل به داسې وزن باندې چې راشي هغه ته صيغه د تعجب وای نو ابصر به سلیدون کې دی الله د هر څه واسمع او سړیر اوریدون کې دی د هر څه ما لهم نشته د خلقو د پاره من دونه بغیر د الله نه می ولی دوست چې سفیده وتورسی ولا یشرک فی حکمه او الله نشریکای د ځان سره په خپل حکم کې احد هیڅوک مونږ خو کمزوري یو کنه مونږ چې فیصله کو ویله کرا شتم را سره د فیصله کې شد اسخط وکا چې دا خبره مضبوطه شي الله وی ولا یشرک او الله نشریکای فی حکمه په خپل حکم کې د خپل ځان سره احد هیڅوک دا د اصحاب کهف دا ټول واقع چې بیان شوې دا په ذریعہ د چا بیان شو د قران مجید معلومیږي چې قران مجید کې ډېر لوی خیر برکت دی نو الله خپل پیغمبر ته وایي او وایي پیغمبر ته او ریمو تا ته چې لکه د تلاوت ډېر اهتمام کوي واتلو ما اوحی الیک واتلو اولولا تلاوت وکا ما د هغه اوحی الیک چې وحی کړی شوی د تا ته وتلو تلاوت وکته ما د هغه اوحی چې وحی کړی شوی د الیک تا ته هغه تا ته چې د کوم شي وحی شوی د غسر من کتاب ربک چې هغه د کتاب درفسته لا مبدل نشته د سوک بدلون کې لکلماته دا خبرو داغه او کچره د الله د احکامو د خلاف ورزي وکړه نو ولن تجدا دا تجدا دا مضارع صيغه دا او چلن په مضارع داخل شي نو تاسو ویلو نفي تاکید راشي ولن تجد هیڅ کله به تو نه مومې من دونه بغیر د الله نه ملتحدا ځای د پنایې خدای دې نه کي که الله ستا د ګرفت اراده وکړي که نه نیسي دی په دنیا کې یا په آخرت کې نو د الله نه د پنایې بل ځای نشته دا بل دغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا سرداران رالل عینه ابن حسن دا د مکې دا غټایټ دا رالل د پیغمبر علی السلام په مجلس کې حضرت بلال صاحب ناشته حضرت بلال دی حضرت صہیب دی دا غریبانان صحابه دی حضرت عمار دی او دا د وړې جامع چولی دي او دا ساده وړې نه نو ساده وړې چې ته واشه او هغه خوله شي نو د سړی نه داسې بوزي لکه ګډ نه چیزي دا ناست دی او پیغمبر علیه السلام هم په ډېر شوق ورسره ناست دی دا سرداران رسول الله ته وای چې تا له شرم نه درځي څومره د لوی خاندان نه څومره لوی هستی او د دې خلکو سره ناشته د دوی دا بوی پتا باندې بد نه لګي ور تکبر او غرور او نخره کوي تر د اخره پورې به د دې مسلې د دې غرور او د دې تکبر د دې به بد ویل کیږي دا ټول صورت چې بیانېږي هم دا به کېږي نو الله دا آیاتونه نازل کړه واصبر نفسک رئیسار کا تخپل ځان واصبر نفسک رئیسار کا تخپل ځان مع الذین سره د هغې خلکو یدعون ربهم چې هغوی عبادت کوي د خپل رب بالغدات په سبعی کې والعشی او په بیګی کې سبعی او بیګی مطلب دا دی ار وخت کدا بلال له او کدا بل له او کدا بل له د هر زمانی استاد بوي دا نن زمانی علماو تم دا نصیحت دی دا دی پیرانو تم نصیحت دی علما پکار دی چې خپل شاګردانو ته په داسې نظر ګوري چې په ټول علاقه کې د دین خپل خلک نشته او پیر سره چې خپل مریدان ناشتي نو هغه دا دی وی چې د په ټول علاقه کې د دین خپل هغه څوک نشته نو یدعون ربهم چاغوی عبادت کوي د خپل رب بالغدات والعشی پس بی او په بیګی کې او مقصد یې څه دی یریدون هغوی اراده کوي په د خپل عبادت وجهه د رضا د الله چې الله رانه رضا شي اوستا سره بلال ناس دی یا موږ سره خپل ملګری ناس دی او زه وې مړه د دینه خو آغم خده آغا سردارم خده خدای دې په خیر کا لوی ته دې سپکو قتل او سپک ته دې لوی قتل لوی ته دې سپکو قتل د قران مرګري چې کم قران تکینی او عند الله دا غوي کم عزت ته هغه ته سپک ګوري او چې کم بے پروا دي هغه ته وی هغه هم دي نه د خپل ملګرو نه بل پلوسترګي ماړه ولا تعود عیناک او ته مګر زو خپل سترګې عنهم د دوینه چې ته بل پله وګورې هسې ټیک ده چې یو او زه ویم مړه د دې ملګرو نه هغه ښه دی نو هغه په څه شي ښه دی قرآن ته دا ناستی د قرآن خدمت دا کوي او ګورم هلته خو مطلب دا دی زما دنیا سره دغه دی که نه مقصد د دې کې دنیا نشته واغه ده کې دغه ده دنیا ده تريدو په داسې حال کې چې ته اراده کوي زینت الحیات الدنیا د خایس د ژوند د دنیا چې د مخلصو نسترګې واړې او غیر مخلصو ته خوي خو مطلب دا دی چې د دنیا دغه دینو ولا تطعم خیر دا خلک رالل سرداران رسول الله ته دوه خبرې پیش کړي یا د سیو کدا د مجلس نو شړه ستا په مجلس کې به مونږ کینو یا د سیو کا مونږ لوار مقرر کا یو ورځ به مونږ یو یو ورځ به دوی وي الله وی ولا تطیع او ته تابعداری مکوه خبره ممنه من اخفلنا قلبه د هغه چا چې مونږه غافل کړی دی زړه داغه عن ذکرنا د ذکر او د دین زمانہ چې د کوم خلکو ټوله توجه دنیا ته ده او دا زما دین ته نه ده وتبع هواه او هغه تابعداري کړي د خپل خواهشاتو وکان امره او وی داغه هر کار فرطن زیاتی وقل الحق او اوایا چې حق الک حق به مونږ چاته وایو حق به بس حق خبره ته وایو چې د الله د طرف نه وقل الحق او اوایا چې حق چې دی من ربکم دا هغه دی چې هغه راغلی وي د طرفه د رب ستاسو نه نو د خپل رب نه څه راغلی دی همدغه قرآن او دغه دین دی فمن شاء د چا چې خوښه وشي فلیؤمن هغه د ایمان راوړي چې چا ایمان راوړه د دنیا او د آخرت سعادت ومن شاء د چا چې خوښه وشي فلیکفر هغه د کفر وکړي د دنیا او د آخرت بدبختی چې د تندې نه وسوځېدو وای خیر دی چې وسوځېدی او بوس کې که نه الله به له اوبه راوړي یغاسو د هغوی به امداد وکړی شي بما ان په اوبو خو هغه اوبه به څنګه د جهنم په اور باندې به خوټ کېدلي کل مهلې د مهل دوه معنی دي په شان دغه تانبې ویلې شوې لکه دا تانبه چې تاسو ویلې کې که تانبه نه پیژنې نن دغه ته ګوره پلاستیک نه دی دا پلاستیک چې وی لګي او سړی پورې ولګي که نه اور چې سړی پورې ولګي دونه سړی نه سیزي خو چې پلاستیک ساس کې د باندې ولګېد هغه سړی ډېر سیزي کلمهلې پشان د تانبې یشوي الوجوه سوځوي به مخونه بئس الشراب ډېر بد څکل دي وساء مرتفقا او ډیره بده فایده ده الکه خوشخبری ووره خوشخبری کله نا کله قران مجید کې د عذابونو بیان شي نو د مؤمنانو لپاره خوشخبری راشي ان الذين امنوا یقینا هغه خلک چې هغه ایمان وروړي عقیده درسته او د عقیده د درستېدو پرانا کې وعملوا الصالحات یو هغوی کړي وي نیک کارونه نو چې ایمان هم وي او اعمال صالح هم وي کنه نو مړه چې معمولی نه معمولی عمل د نیک کړي الله به ضایع نه کړي لا نضيع اجر من من بزای نکو بدله د هغه چا احسن چغل ډیر خکلی وی عملا په عمل کې اولائک دق خلق دغه نیکو اعمال والا لهم شته د هغوی دپاره جنات عدن جنتونه د همیشه اوسېدو دا به څنګه جنتونه صفت تجری روان بی من تحتهم الانهار لاندې د هغې نه نهرونه حدیث کې به هم تاسو ویلي دي بیا به هم ووایې حیر سره چې د جنت ته د مسلمان الله دننه کی او دا کم عزت یو کی دا کم اکرام یو کی او دا کم احسانات حق اریان بشي حق اریان چې دا دومره عزت دا دومره احسانات یحلون اچول کیږي به دوی ته تاسو وایې اغوستل کیږي به یحلون اچولی کیږي به دوی ته فیها په دې جنت کې من اصاورا بنګړي من اصاورا بنګړي من ذهب دسرو دسرو بنګړي به خدا سي بني د کدا کم زینو پورې چې تاسو او دس کوي دې زې پورې داسې به دا بنګړي وي او دا تاسو سو سو زله ویلیو هغه بنګړي به داسي چې د سړو سره به بده که نری ریخم دی خوخی د نرو ریخم واچوه او که غټ دی خوخی د غټ اوس نوجوانان نی هغوی چې دا مخ مخ کې دا دغه ګنډي نو په غټ ټکونو باندې ګنډي غټ او ځنې په خوا به په نری باندې ګټ دغه کېدل نو داسې لکه که نری دغه غوندې نری واچوه نری ریخم ابه بې اندازې پاستي او که د غټو ریخمو وي من سندسن د نرو ریخمونه و استبرق او د غټو ریخمونه دا خو جامې شوې الکه ناسته به پسی متکئینا تکیا وهن کی بی فیها پدې جنت کې علی الارائک په پالنګونو باندې دا د واده کټ نه هغې ته وایي علل ارائک په پالنګونو د پاکستان ښه خلک دي ما دغه یو پکې نقصان دی چې دا ژبه بدلی د خپل ژبې حفاظت نه کوي او خاص کر پنجابیان هم کوي هر څه کوي زمونږ پښتانه ډېر کمزوري دي پکارو پښتنو له چې د دین پسې الکه د خپل جبې حفاظت کوي دا ګور ډیر ځان ته په پښتانه وای پښتوني مو داسم لکن جبه اوس دیو ته ډبل بیډ وای نو دا ډبل بیډ ساده پلار پښتو ده کده نیکه پښتو ده او کده غور نیک پښتو ده او کده مور طرف نه ده الکه ډبل بیډ سي خو یا کټ وای او که کټ نه خکلی پالنګ هغه وته وی هغه وته وی نو ډبل بیډ سی پښتنو کې ما وی دا غټ مصیبت راغلی دی په یو قوم کې هم دومره نشته چې دوی د خپل جبه دغه نه کوي حفاظت تاسو ته مو وی زموږ یو لوی استاد ډیر لوی قابل او دغه سناستو ابل وی منډه غا گیټ کولاو کا کینه گیټ کولاو کا منډه وته دروازه کولاو کا تاسو دون به یغه سخت دغه کو تاسو د خپل جبه حفاظت نشئ کولی نو ته به د نور سه حفاظت وکړي ګیټ سی ګیټ په کومه جبه کې وته وای هغه جبه کې وته وای چې هغه قوم زمونږه ځلی دشمن دی په دروازه دغه کا کولاو کا دا به یاره دا سیټ می خوګیږي نو سیټ دا نشي ویل دا طرف دغه کیږي خوګیږي خ علل ارائک په پالنګونو باندې پالنګ پیژنې نعم الثواب ډیر ښه ثواب دی الکه د دین لوی فایده شته وحسنت مرتفقه یا الله خپل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل رحم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ د حالاتو اصلاح وکړي رب خپل توفیق زموږ سره شامل کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه راته راکړي رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه راته راکړي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوهه کړي رب موږ ډیر کمزور یو دا کم کتاب د حدیثو چې وایو رب ته مونږ له توفیق راکې چې په دې ځان صحیح پوي کو رب د پوي سره د قران او د حدیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب د قران او د حدیثو مطابق زندگی زمونږ نصیب وګرځي رب د دې خیر او برکت مونږ له دنیا کې مراکې زمونږ کورانو بچو ته امر کې په قبر کې رب د دې خیر برکت راکې رب پر ورځ د قیامت باندې د دې عظیم خیر نه ته مونږ محروموي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډیر خو